او خو پرې دا خود الزام په لګي او پیغمبر دی چا چې سخت لار اختیار کړی دا لکه دا بیا علیه الصلاۃ والسلام دا غي د لوی لوی مشقتونو تکالیف سره سر شوی دی او چې سورۃ تکلیف زیات وي دور اجر زیات وي دا سے تکالیف انبیاء علیہ السلام تیر کړی دا الله په دین باندې قربانی ور کړی دا ځان ته ندی کتلی اولاد ته ندی کتلی خپل اولاد او خپل جیداد او خپل کورونو ته ندی کتلی تاسو راي دا مالک راي دیني نو به دلالو او بچی کستا خوخ یو کو خوخ دیني د الله حکم په خوخ بکار کوما ستا خوخ باندې کار نکوما د الله په خوخ بکار کوما او چاغه دور نیکو د بچی مو الله ولنه کار ور کړیو بچی منګه یره کدی زه لار شو نو بل ځای کې بسکو جیداد می نشتا پوله پټې ملته نشتا کور می نشتا ملو دا خو جن غلا خلک راغلي وای کنه وای ابي عليه السلام دې تن ګوري خدا الله سره تعلق پر خودلو ته ګوري ماشاءالله دا څه تکالیف انبیاء علیهم السلام هغه ته هغه به جنت ته نه او د جنتونو کار یې دنیا کې کړو نو جنت ته روان دي دنیا کې هغه ته جنتونه ملاو شو زیر ملاو شو د جنتونو بہرحال په اتباع د پیغمبر باندې دنیا او آخر کامیابې دی لورا او په ناکامې په خلاف د الله او پیغمبر په منلو کې زمونږه طریقه وګوره چې د طریقې د پیغمبر سره برابر ده او کړه برابر نه ده زمون غمونو وګوره زمون خاده وګوره زمونږه طریقې د چار چلن وګوره زمونږه د ماشوم د اوه مینه پس هغه ختنه کول د ماشوم هغه وګوره زمونږه نور سيزونه د معاملات وګوره چې په اتباع د پیغمبر دی او کنه دی په تور ثواب لور ټول روټي د رسومات ختم کړي یو د دې مسلې بیان شروع دي لکه اکثر دا روټي خلک یې پوي نه پوي سم سم بیان دي یو د یو روټي نبی عليه السلام دا پر خدا دعوت الولیما دعوت الولیما یو هغه روټي چې یو سړی په ځبان نراغې نو مخه ته به ته چيلي او ګډان او ساروي لالو پیغمبر د دې منو کړه چې دا من دي یو نبی علی دا ولګو دا د خپل ولګو دا خپل راکړه څه شو دا چاوی چې زمون باغونه ډیر دي من خپل باغونه نیمو تاسو نه درکو انصار او مهاجرین او توي یو عبد الرحمن بن عوف جلال وو او وینا الله استاسو په مال کې اولاد کې بیبيانو کې خیر او برکت واچي الله دې تاسو نه خسته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر دې خبر نه دې د خپل ملګری د وادنا تپوس کوي کویل وی که خبر وی ویل وی عبدالرحمن تا خو په نه بل واده کړي پیغمبر دې ژوند دې او د خپل ملګری د وادنا خبر نه دې یو مسله خو ته دار وته دا تا وعده کړو موږ خبره او لم ولی مینا دے او لم ولی موقع دروٹے دوا درا کا ولو بشاتن اگر کپ یو گڑ ولی نئی گڑو لے لال کا دے خپل مرکو رنگ لے روٹے را کا کر نو دوادو کو دوی سرون پینزرہ نشوی وی نا چې کله وادو شي داغه نه پس چې کله دې وسو شو دوا د روټي ورګه چې کیږي وسته زه به ورکوم باندې خلک غواړي دا که ثواب او واب نشته کولای دا خو سب د بدل خبر ده نو بدل سره ټول ډیر ګریس کو هر کار چې موږ کو نو موږ بدل سوچ کو چې زموږ رب په دې نه رضا کیږي او کنه نو نبی علیہ السلام صحابی تو اولم ولو بشاتن ولی ملو کتو اگر کپ یو گڑ ولی نئی تو ولی مشتا او چې کله نا وی راشي یا روټي ورکا خور کې خراب اور کې ساده اور کې یو دا روټي جایز ده او په دې پروګرامونو کې دا خپيات شوي دا پلاني سوزونه شو دا رسومات شو دا زی او دا راځي دا غي د طرف ماته طرف نه دا ځان باندې خلقو د لوازماتو له ګرځو دي شریعت ثبوت نشته دا ما په جوړ کړی بس خا د پیغمبر طریقه خدا وا چې دا ویرا والا په موټری په جاس کې لیکافتری په سورلې پیاده په اوخي اته چې اوس مناسب راواله خو په خوا موږ ماشومانو د ډولې نه به مخ کې بل لاټېرو دا لاټي په ولې بل کړو ناوې د مخ کې روانو د پاره درې درځ رڼا درځ رڼا چې د دې ناوې د مخه هر وخت بیا سي رڼای اوس وسم داخله کې دا مو اچنه کینا زه یو ضرور وته دم د دې جمعه تبار یو لوی جلوس روانو د واده دا الله کار دې زما غزو نظر ولګي دا چې نظر زما ولګي دا کار نو بابا مخ کې فرنٹ سیټ کې نازه او بل لا ټیم دې ور سره هغه کې دا چې نیولې بل لا ټیم او ماسپخیم ټیم دې وکدا غنور رسمونه پاز خدا رسمونه پرې اوس مستقبل یو څو کال کېږي پوه شئ چې دا کم ځای نه ډولې تلا او کم باندې راتلا پته نه و او په روډ د پاسه ما فرنٹ سیټ کې بابا ولید او دا غس لاټین په غیګه کې پروت او بل لاټین او ماس په خمته و ځکه شاته ورسره ناوی ناسو بابا سره مخکې لاټین او بابا او درنا کوله چې دا ناوی مخې سو ګرځي رڼا وګړي په دې رڼا نه راځي رڼا سیز ده د خزه بیرته صفا خبره دین کې شرم نشتا یره زما لاس ته ورته ما ته خفقان دی نو بل یو سره براشي نه زپرې د مړه دا وز کوزوما کټولای نه غیر محرم کس راشي او هغه یا لاس ورکی او د موټر نه وستا څخه کار دی په لښوي ستاده سلاس وکړو اجازه شته چې تور لاس وکړې کوزه بابا شتا رور شتا دار شتا خاطر شتا چې د چا سره د خزې نکاح نسی کیږي هغه به د خزې لاس ور کوي ابه کوزه د موټر نه ابه هغه بوزي خپل ځای نه ستا سکا بل یو عام رواج دا دی چې نکاح تړل شي د نکاح وکیل بسوږي د خزې طرف نه دا وره وره اکثر نکاحونه په دې طریقه خلک تری او شرع کې دا صحیح نه دي یره بس یو دلی رول بوله وګورو هغه خپل د خاون رول و هغه وای چې ته زما وکیل شه هغه خو مجبور ده ملمنه ده کور ته تللی ده چې چاو ته سی وي پلانې وکیل او بس هغه بینو هغه په وکړ باندې سپوي لیا ساتي د جنې د طرف نه به آسو وکالت کوي په نکاح کې چې د جنې سره نکاح نسې کی دا وره نکاح نسې کی دا هو بس دا ما مش په تر کارې ما چې څوک د نکاح وت یو ځای تلارم به نکاح ودا په کې منستانه وره مې زه په دې طریقه نکاح تړم ورور مخه تا کینا مسله دا دا زکا خلق دې ته نګوري چې مولاوي ک نکاح کې معمولی او خواده خوا کوم نو 2000 روپۍ بل قاضي بیا بل مولا راوړي اخو تم یې غس تم یې والا نه ما ورته ک په دې طریقه نکاح تړي خو نکاح تړم کې بل مولا راوړي بیا غیر ور پسې کړ دی دا بیا خو نه دی هغه ته پته و چې بل دا ولم د 2000 روپۍ لري او خدا شي کوم نه دا حالت دې داس دکې د خپل بچو د خپل ورو د خپل اولاد د لور نکاته نه د زوی نکاته نه دا په خپل د لور سره ده سنت طریقه دا دا چې لور د کور نو باسي بنکا نو د پلار په کور کې نکاح کول دا به تر طریقه ده او په جمعات کې بهتره طریقه ده آسان کار دی بلم ته دلې کې مولا څه شک نه دی چې ته هغه هغه مولا په ذکر دا دا کوتا ما دا خپل لور یا دا فلانی جنې د فلانی لور په دور ایواز مہر کې په ایواز دور ایواز مہر کې په حضور د دې گواهانو ها د پاره د فلانی الک چې د فلانی زوی دی هغه ته ما په نکاح کړه تا ور کړو او ما ور کړو ور میکړه د جنۍ والا خاون به وي یا د جنۍ هغه خاون دی په ډیر خدا کله جنې خاون نه نو د جنې د خاون پلار دالم پلار وي دا لک تروي په خپل بالغ موجود دي وې دا شرم دی چې دا موبایل ټول لږه په حیاي په کې ګوري دا شرم نه دی په غلطه طریقه باندې غلط کارونه کوي هغه شرم نه دی او چې په حلاله طریقه یو لفظ په شریعت طریقې باندې وایي هغه شرم دی دا او ته پلان چې ته دا قابل نه کله زوادنو کړو کله ځنګاره تړو ته دا لفظ دغلی نه نشو وکړي او ټول هغه ټچ موبایل کې لګیای او پردي سيزونو بیا یې سيزونو ګولې هغه خیر دی او د خورینه دا نشو وکړي نو کې ټول زمون په دې خراب کې زور ټیم دا ټیک ټاک دی خو اسه دې خلکو ته ویلا سره سره دا زوی مال شرم دی شرم یې تر د موبایل وګوره تر دې بعد کې میموري کارت یو ګوره بس شرم چې ته بغیر چې د بیان پکې بل شي نه هغه بیان څه کټول پکې دا په هاي ټولي او چې کله صحیح نکای نو بیا دې دا مال شرم راځي نو یو دا چې د نکاح د جنې د طرف نه وکالت به هغه څوکې په نکاح کې چې دا جنې وسره نکاح نسې کی چې د غریب عزت وشو نو ټول عمر لبا هغه کور په غلب سه په بد حالتو روټه به مخه او دای او دای بول پسیو بیا جبو غلبا نو دای د غریب عزت کړو بلا چې کله ناوی کوزې د ټولای نه نو نور خزو لا علوم په پلاسو کې سور کی علم ورکی دی جنیلا د پاره د دې چې د دې جنسو شي رومبه عالم شي په دې باندې لکات نه راځي چې د کوي دا رومبه او د سور کې الکه د پاره د دې چې د جنې په رومبه عالم شي ها دا ذکر کړی تفسیر ابن جریر په تفسیر سورته شورا باندې یهاب لمن یشاء اناسا نو به جنې ذکر کړی دا چې الله وې ز جنې کې مور کوم الکان د جنې ول ذکر کړی دا وې د هغه خزه خوش قسمت ده بهترین خزه ده خوش قسمت خزه ده چې دا غي په اولاد کې لومبي جنې رااله لومبي جنې چې د کوم اولاد په سر کې شروع شو هغه خوش قسمت خزه ده ابن جریر لیکلی دی او قران ولوم به جری ذکر کړي زمون په معاشره کې چې کله روم به په اولاد کې جنۍ راشي وای دا خد سپیره ده دا زمي سپیره ده روم به شروع په سپیره باندې رااله یا ساته دا سپیره نه دا خوش قسمت ده حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وي چې دا چا دو جنہ کوي یادري جنہ کوي په اولاد کې خوې دی وی یا لوریا دی وی الکان دی او دا غو یا د دریو جنو کو صحیح تعلیم یو کو کفالت یو کو دا غي خزه کې درشتي بندوبس کو خوشاله نو د دې سړي د پارا د جنت د کافي کې دوه پارا دا غو یا د جنکې کافي بس او په صحیح طریقه په صحیح خوشاله کور کې ورکی خوشاله نبی علیہ السلام او آکه سوزه په داسې جنت ته زوکاتین فشاد د دو کوتو څنګه دا دو کوتی پیوستی نو هغه د دو دریو جنو کو پلار یا ور په داسې ما سره جنت ته رواني یوځي هغه به ته دې ځان ځان لدی خو یو ځب ما وعده سره ور جنت ته نوم د خوري سو ګورا لور سو ګورا خوند کورونو کې ناشتي وای کدا ورکو نه به وسري سيزي جیدادونه بزي ګاډي بزي بنگلي بزي خلک په پیغور کوي هغه کورونو کې دغه صفات شي یا ساتي دا حرام دي من دي هغه ځانه مسله ده لور بچي ولور کې ها دا ناوي جوړا او هغه خځه ګندي وو او خځه به یو جوړه دا ناوي ګندي او هغه خځه به ګندي چې دا غي په اولاد کې لومبه الکان راغلي کده کوم او کسانو کې یو کس چې خزه دا شوه چې اولاد کې جنې او هغه به دې جوړې ته نږدې نه راځي دا ناوي ولی چې بیا به سکیږي جنکې به کې دا رسومات دي دې رسول دې صرف په خادو کې ها بیا چې کله زنانه راشي نو باج کورونو کې په اول سټي تپي خوشحال په تپي د پاره د دې په دوه ورځ د وخت پاسېږي چې د دې په کور کې ساروي او پي او مالداري د سارو زیاتې خاله سارو نه تنگ نه خوشحالو د غوښنو نه او دا وې دا کېده چې سیوا شي پوجي نو دا رسومات په باج علاقو کې د رواج دی نا څوک په دپا د وخت روټي په خې چې غلا سي واجي نا غمل منره نو موږ ته پوسې نه کوي دا اوس ته پوسې نه کوي تلاوت ته پوسې نه کوي چې د وخت پاسېګا او او دسو کا موزو کا تلاوت کا کله موږ په قسمت کې غلا او صاحب خراب کې وګړي پرې دا هغه عارضی سیزونه دی ناوی بلار شي هغه کور کې مونږ نه کوي دا ملمانه ده نا هغه له پکار دا دی خپل اولاد کو یو چې بچي کو د موږ خیال ساته موږ نه پاتې نشي پوه سنت طریقه دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې موږ ته خودلې دي ها او بیا په هغه کې اوس قرآن واري ولدا قرآن ته مخکې نشولې چې ناوې د لور او خور د لاره نو بیا پسې نشولې په دې مدرې مور چې تا د ټولې کې راغې سره قرآن خیره او په هغه کې بیزتیان کیږي ځکه مخکې ټول کیو سنی او پجاو نو شاتم دي ویډیو غاني کیږي او قرآن هم مخ کې ورستو نه او بل پته لګي چې دا خزه په کوم حالت کې ده او دس کې ده جنابت کې ده او تا ولا په لاس کې قران نه خلو چې باندې قران مرا کوي چې قران په باندې خپره په ورو باندې خپره ار یو چا په زمانه اوسم منځه د جهالت هغه رسمونه په منګه کې موجود دي دا کومونه دي چې خادي لکه سره شروع شي نو ډېر یو پوره داستان دی علماء په دې کتابونه لیکلي د هندستان یو عالم دی مولانا نجم الدین هغه رسومي جاهلیت په دې مستقل د هندستان اغلی کړي دي هغه رسمونه چې کوم اوس دي هغه د اندوانو رسمونه هغه ذکر کړی او زموږ پښتنو کې ورای دي بس خزراله ها موس کوا او تاسو کو دا خدای خپل کور دې بشدار کور دې خاون سره ښه سلوک کوا خزا خاون او د خزې منځ کې بیا سلوک څنګه لري نو بس بدره دې تیریږي یاره بس زمون په یو معمولی شلبانی گزاره کیږي دا پلار مور دې لپاره مهنت کاو چې صرف تاسو توبه کول جوړوي نه قران دا تعلیم هم ترا کوي چې خصلو کوي خیرکم خیر لاهلی وګورس تاسو نه اسره دې چې هغه د خپل کور والو د پاره غوري د خپل خزه د پاره غوري دا هم دا نه کوي وی پلوبش په وی روا خزه کش پلوبش په وی نه یو لا کړه نو یا ساته بیا غره خزه بیا ستانه نه یریږي هغه مل منا چې ته په معمولی خبره کې غوستا کور دې نه حجره کې حرام دي مل منا راغلی دا تور تو چې کمرې ته لار شي کور تا وامن السلام علیکم وعلیکم السلام مونږ کړه نه او تاسو کوم مزدو کا او دسلو کا مولانا قاسم نانوب جی رحم الله د دیوبند بنیاد چې چای خره د دیوبند بنیاد دا مبارک علماء لیکلي دي چې کله هغه واده وکړ شاری خاندان نه دا هغه واده شوی ځکه هغه لوی سره و عالم خو هر چا دا وختل چې زه مولانا قاسم نانوب جی سره شته خپل قائم کوم خدیندارا خو خلقو سره ارسو کوال چې ما سره شته راځي نو هغه قاسم دانو دوی چې کله واده وکړ هغه په واده کې ډېر لوی جوړې سمون راغلي خپل کمرې ته لاړې سلام یې واچاو او خپل بیبي ته وی وای ما سره په اتباع د پیغمبر ژوندۍ تیرې او که خلاف د پیغمبر خپل بیبي ته وی بی بی بی بی وا هغه چې هغه راته وو بی بی وا او زه په اتباع د پیغمبر به تاسو سره وخت روما وی په اتباع د پیغمبر وخت وی یاو وی سنت طریقه دا ده چې مل مې او زه تلار شي راغه ول دوه رکعات موس کې پاتې کې پاسه کا او تاسو کو دوه رکعات اول من ملبانه دو رکعت منځ کو چې منځ یو کو مون فارغ هو دعا والا خپل منځ کو مولا قاسم نالو ته په خپل قدم باندې منځ کو بیا وی ما سره په اتباع د پیغمبر ژوندۍ تیرې ویا کنه په بهای وی په اتباع د پیغمبر وی سنت طریقہ درې جوړې د خزه خودلې دي او د انساني چې درې جوړې د انسان د پاره کافی دي یو به اوستي یو به وینځلي بل به تیار پرته درې جوړې کافی کیږي او تاسو سره دې جوړې راغلي دي په سور ویا په کپڑے دې راواله په سنت دې اجل ته وکړه شای خاندان خزوا وې درې جوړې د ځان لپاره کا یو سایت تکا بل زمن سره خوا کې د دیوبر سره خوا کې یو زیو دردو د علماء سره سینو هغه هغه زه نشاغسته هغه دردو خالي زمکو وګرانی وا نو مولانا قاسم نانوتی خپل خزه ته وې درې جوړې د ځان لکېرا اپاسې دا دا نه وی چې ستاد ما د جوړو سره سکار دی دا عمر ما ماجی کړی دا کاکاجی کړی دا لالاجی کړی دا ما کړی دا مور می کړی دا نن ته خزه ته ویل شي چې ته جوړې نه دی کانو خدای ته بخشي ډکی دی خراب شي خراب بشي یو دا نه نه نه جوړه اپریشن بدل شو بیا یو بل لاس فری ورګي خو تا اجازت نشته تعالی چې ته د خزه په ها کپړو کې دخل وکړه دا وایو مولا قاسم نانو ته کپڑے واغسته درې جوړې لو ټولې کپڑے دا واغسته په بکسه کې ټولې بند کړې مولا قاسم نانو ته رحم الله شپرا مورخین ذکر کوي تاریخ دان چې شپه نیمه دا واشوي دا دولو سره شپه خواله ولا قاسم نانو دوی هغه بکسا د کپلو نو چې کم ضروری سامانونو هغه هغه د پرې خودو او بکسا کې غټه بکسا په سره کې خدا لوی عالم د دیوبند شپنی ملا واشو د واده شپه دا هغه وروړه آواز د دیوبند دروازه وټو کولا دروازه وټو کولا مولانا اعزاز علی رحم الله لازم تعلیماتو چوکیدار کې کولاو کو ویجی سری جو دا خو زمونږه محتمم صاحب دی وې دا بخ سبب په امن کې دا چارا کړی دا او دا په دې مدرسه کې موږ به داګه د پاره کمیټه مو خپل ته پسکه لګي دا سوال کې د شپه او زلالو السلام علیکم بس کې خو ده شو مولا قاسم نانوت رحم الله راي سات چې شو مولا قاسم نانوت دی کابینه نو وخته د مدرسې چې دا سيزونه دي کپړې دي لوازمات چې کوم ضروري سيزونه دي هغه پاتې شوی دی نو هغه هغه راغلی تاسو مکه خدا ته وای چې د دې باره کې موږ سو دا موږ خرڅو او وی زما خو خدا دا چې د مدرسې څخه د خوا کې راځې ده دا دې په منګوالو ما سره په کولاو ویډیو چې څنګه ستا خو هغه زمونږه خو هغه په زما دا خو هغه ګیلاغه ویل چې دا خو زما مال دې زما سرمایه ده زه په دې نه خو بیا مشوره او میټینګ کوي هغه مشوره وکړه هغه دې په واسه د مدرسې سره واکه مسجد چټه دا غیدو هغه په آباد کا وې خوسته دوه لوی سرمایه وا هغه زه په واغستې دا هغه په آباد کا مولانا قاسم ناجو دی او دا کول والا اهلیه بي بي نشتا ما او دیوبند مدرسه شتا شتا کنيشتا دا موږ ته چې دا کوم علم نن ملاو دې دام دا مدرسې هغه اثر دی نو ګورا کاغی نشتا داغی په مال داغی په جوړو باندې داغی په سرمایه خلک ته علم حاصل او ما او تاسو داغی هغه هغه پوی راځي ورو دا چې رسومات لاغی رسم نو کړي هغه د الله او د پیغمبر سره تعلق ساتو نو هغه د قیامت ته قتل نن سبا خو نن یو پیشن دی سبا بل پیشن دی اسی رسومات پورې او غم او خادي چې زمونږ په اتباع پیغمبر شنو یا ساتي هغه کامیابی دي ډیر سيزونه داسې دي په رسوماتو کې دي داګه نه پس بیا د خزې ته لازمه کړی دا چې اومه پورې به خزه نه دي اومه پورې پس بیا زینا خزه په دریم کوټه تلې شي په سلورم تلې شي پلار کړه په سبالم تلې شي بیا دې راځي بیا دې زی دا لازم نه ده لکه وو پوره شي بس په وو بزي اته به وو تیرې بیا برازي دا خلکو لازمي کړی دي دا کور دې دا کور دې هغه د پلار کور دې نو موږ له پکار دا دي چې هغه سنت طریقې چې کوم موږ ته الله او پیغمبر خو دلی دي نو هغه موږ کو دا باز رسومات خلق په تنګ نه دي نن سبا د چا له سپلې نشي یره پلاړې راغله او زما خاده کې بای ګر راوسته مچای ډبی وروړو دوه پیسې را کړې وس مې نه کیږي د فلاني خادي له سبا کو یره به سبا نه وو کوم چې زبار بیا نه نه نه نه دار ته به شکه چې تاسو ځکه کې داسې لاشه هغه کله رسم کار کوي سبا له بتا سره اس پریری او کله لله فی الله کار کو هغه تعلق سره بیا جاری ساتي تر الله وستر کله هغه خپل بچي خادي به خپل یو پروګرام به تر الله وستر ک بدل خپل د پزان ها ته بدانه به چې دا بدل نه ما سره احسان کړي ته بداغي خې احسان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات داغه ها دوفات کې دوه مخ کې هغه مشهور منافق عبد الله بن ابي بن سلول بېمانه ټول عمر د پیغمبر مقابله کړې و چې کله نبی عليه السلام راغې هغه قبر ته کوس کړو هغه منافق نبی عليه السلام حدیث کې راځي وې روي باسه دا منافق خپل کمیس یې وښکو وې زما دا کمیس دې منافق ته واچوي بعض خلک لیکي او دا بعض خلک ودا ځکه نبی زه خپل کمیس ته اچاو چې دا عذاب ته بچي منافق د نبی عليه السلام په کمیس نه بچ کیږي وروره دا وره حق په کمیس بچ کېده نبی عليه السلام په خپل کمیس ابو طالب ته ټولو چې ټول عمر داغه مرسته کړې و داغه تایید کړو هغه تنا چې یو منافق تا چې په قبر نه روباسه چې کله نبی زه خپل کمی سره ته واچاو به اوس یې خاخ کړي دا ولې احکام القرآن د ابن العربی لیکلي دي دا ځکه چې د نبی علی السلام ترتا دی منافق خپل کمی سره چولیو چې په جنگ بدر کې چې کوم قیدیان راغلیو نو پاغه قیدیانو کې د نبی علی السلام تر حضرت عباس هم راغلیو د کلی مسله وا دا غزر نو کلی او کلیواله په مسله کې راغلیو نو پاغه باندې د چا کمیس نه برابرې دا بغیر د دې منافق دنګ باندې وارو او عباسم دنګ باندې وارو نبی عليه السلام ترو نو خپل کمیس یې ور کړو نبی عليه السلام وکړه دا چې منافق د دنیا نه لار او په ما باندې بدن پاتې شو زما تر کمیس جوړو زه خپل بدن خپل بدل هغه زنه پرې دو راغه خپل کمیسه هغه منافق تواچاو چې ما باندې دنیا کې د منافق رزل په ایمانه بدل پاتې نشي هو خپل بدل د دې مکو چې دا بدل نه احسان کوا ما سره خسلو کړي دي زما وسکیږي زما داګه د دغه کوم حدیث کې راځي خو سره وکړه یره باندې خوراک نه کړې زم نور کو ما ته ویلي دي زبو ته نه ما ته نه ویلي زبو ته نه ویم نه نه ته خیرات د سکه نور د خیرات کیږي او ما ته ویلو ما ته نه ویلي وروړه کله چا د خیرات تمه زه خیرات کوم پلان پسې مور پسې د خپل ځان نه او دا وی چې د تویم ما ته ویل د ته نه وی ما ته نه ویلي یا ساته خیرات نه غبدل نه دا ثواب نشته په دې باندې ثواب آده کتا ته ویلی او کړی ویلی دای ته بزویم چې څوک راغی دې نه به خوراک کوي دا الله فی الله ما خیرات کړي د واده روټي مې کړي دا نو دا خیرات دې نو د خیرات کې د روټي ټول شی د بدلی الله دې موږ له پدې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا